زم خبره چې و مولای صاحب ته ولې دا خلق نه منع کې پدې کې بدی دا علما ذکر کوي او مخکې دعوامو بدیوا دا ډېر سخت د توبېخ آیات دی په قران کې د زورن آیات دی لولا ينهاهم الربانيون پته ولګی دا چې په علماو صوفیانو د امیانو ګره څه ذمہ واره ایست ده زمونږ ډېر لوی امتحان دی الله دې په دې امتحان کې مونږ پاس کړي کله نو پر ورځ قیامت کې با واجراتا چولې شوی او ورته براخ کله کېګو وله وله حق پټ کړه دیني پټ کړه قران پټ کړه تم د پیغمبر وارثی کنا لبی سما کانو یسنعون ډیر بد دی چې دیو کوي قالت اليهود يد الله مغلوله و يهوديان چلاس د الله تړل شوی دي یعنی موږ له اس نه را کوي دای ولې ویلا یو دا چې په دیوال دا قات سالی را وستلا دا د متشابهات نه ده لا سن د الله فراخ دي څنګه چې د الله د شان سره لا سن خي خرج کوي څنګه چې د الله خوښي نشاپوري او اقلی کلی چې یو يهود یو وزیرو بغداد کې نو مدرسه مستنصریه ته لاړو تپوسه وکا چې قران کې هغه کم ځای کې دی چې غلت ایدیهم بند کړی شي د دې ولاسونه الله دې د دې ولاسونه بند کی یا بند کړی شي دې د دې ولاسونه د يهود دا کم ځای کې دی راځ ځانان څه چلوږي بے اسرے بے یار بے مددگار ما سوا د الله نه د دې وسا سره وی جګه ورته خو دو چې دا زیاده وې چې کله و خو دونو دی پر لاس باندې ډېر پتاو سره غځې چيري کورانه کا دا خړته مې داسې مردار خړته مې نیولې واپس لاړو ا قران چې نازل کړي شوی دی تا ته د جانب درفستانه څه شی بډېرې طغیان او کفر سرکشی او کفر او خامخا والقینا او چول دمغه پمیند دیو کې دشمنی والبغضا او بغض زیاته با پډېرو کې د دیونه ا قران چې تا ته نازل کړي شوی الله مين نه ساتي د فساديانو سره ولو ان اهل الكتاب او کوي کتابيان چې مان راوړې وي او تقوا اختیار کړې وي مخالر کړي به موږ د دیونه بدای د دیو او داخل کړي به موږ جنات النعیم جنت نعمتونو ته ارمان چې دیو داسې کړی وې نو دیو لبا الله کم مقام ور کړی وې ولو انهم اقاموا التوراۃ پدې کې بشارت دنیاوی مخکې بشارت اخروی دا بشارت دنیاوی او کچر ته دی وې چې قامت د تورات کړه وې او کله چې دې تفسیر ختم کو نو الله دونه مالدار کړ چې بادشاہ د دنه قرض غیسته یو وخت کې دنیا خوشاله وي د آخرت خوشاله وي بامي او ورورا کا پیسې د الله الله درنه کې خړړه خوشحالي خو وای کنه توانګری بدل استنه به مال یا ایها الرسول یا ایها الرسول اے پیغمبره یا ایوه الرسول اے پیغمبرا ولی لوی خوشالی خدا دا زخویم قسم په الله دا زمونږ د پاره لوی خوشالی دا الله دې دا خوشالی مونږ نه نه اخلي دا الله قران ته ناستیو د چا د غیبت نه خلاص شو پته نه لګي بازار کې با په کم کم مسلمانان با په کم کم د سشي بازار بنن ګرمي سزا کې به د غیبت بازار ګرمي سزا کې به د کنزلو بازار ګرمي سزا کې به د ظلم بازار ګرمي سزا کې به د بد نظرۍ بازار ګرمي مونږ کبره ګورو نه د جمعه چت ککته ګورو د الله قران فی ظلال القران برنا د الله رحمتنا برنا د الله سکینا وغشیتهم الرحمه تیر چا پیر رحمت تیر چا پیر ملائک نو کګورو کینو ملائک دی کبر ګورو نو سکینه دا کپټیو نو د الله پر رحمت باندې اے الله تدا نعمت موږ نه واخلا رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالا سونه د الله کرم دی سونه د الله نه سړی روزه پخلی قران ته ناشتي ملائک ته چا پیرای منګه ګناګارانو نه ملائک چا پیرای چا پیرا چا پیرا ملائک دی چاته به د سشي باډي ګارډ ولاړی پته نه لګي هغه بسو کې او زمونږ په پیره باندې څوک ولاړ دي ملائک ولاړ دي نورانی مخلوق الله رحمتونو کې پټیو او سکیلر باندې را وریږي د دې نه لوی خوشحالي شته تاسو وای قسم په الله کشته ده قسم په الله کشته ده یا ایه الرسول ایوا که په دنیا کې چاته خوراک پوره ونه رسید موږ د دې دنیا د پاره خو پیدا نه یو کړه زمونږ د پاره خو بل جهان شته ده روزدار با په باب الریان باندې زی ولې با په باب الریان زی پته شته چې وتل تیګه د قران د پاره وطن دې برداشت کوونکی د دنیا د دنیا کې د الله د دین لپاره زپ باب الریان باندې لاړ شه چې دا ول نه د سترګې مړې شي یا ایه هر رسول کله چا د پرج وبرسیږي چاته یخي وبې مونږ ته دا توبې تودي وبام قبول دي الحمدلله ثم الحمدلله یا ایه هر رسول اے پیغمبران بلغ ما انزل الیک من ربک د دې ځنه تر واتی ایم آیات پورې نه هم باب دی یو مسله ترغیب فی تبلیغ دیو مسله امور خمسه د تبلیغ متعلق بلغ ما انزل الیک اباد شای وقت چاگا صوفی او اللہ والا او قرآن والا تا خط لے گلے ہو اے غریبی راشا دا ترکم پوری دا ملنگئی جون بئی تارا و پا بادشاہت کی حصہ درکم هو سم کسنجرم کده سنجرم حکومت خیالم زما پړه کې راغلی یاره ته په سبا دې بغرور راي تا ته کم پولاونه پراته دي ته په کوم په لاونو کې ستا ژوند چې تدا سه بے رغبت او بے نیاز اې خلکو حکومت پس خپل بوټای دال کړي هغه واجبہ خبره کوي انګاه کې خبر یافت من ملک نیم شب انګاه کې خبر یافتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم ما ته چې الله د شپې دراز او د نیاز الله ته د ودرېدو د جړا او د کړنچا کما مزه الله را ته نصیب کړي قسم په الله چې تاسو حکومت پنی مو وربشم نه اخلم الله دې مونږ ته نصیب کړي چور چور شوي ماسوتن کې تاسو ته ډېر په نا وخت پورې خو بیا شپه یا یو نیمه ګنټه دو ګنټه آرام یا نه بیا پاسې دل او چې دوه رکعات دی وکړه دا بدن د ستړې ستړې دی په سترګو کې خوب دی بس په یو ګټ کې الله ته یو سوچ کری کی ووا قسم په الله چې دا دا, دا مذهب یې نه ملوي یا ایها الرسول قران منتدا خای اخره زمانہ کې کچا الله سم حساب رسولا نو د دین ورساو خدا پیغمبر زمواري دادا چې شی باندې پټي او بلغ ما انده ته تبلیغ نصاب وای نصاب د تبلیغ دا چې بلغ ما انزل الی ټول هغه چې د الله طرف نه راغله هغه ټول په ټوله برسه اچ شی به پټینا اچ شی به ځان سره ساتینا نو دې درو جن دی او د الله کتاب دې درو جن کوي ځکه الله خپل نبی ته بلغ ما انزل الیک من ربک ټول ورسه اچھے و پټه نه والله یعصمک من الناس الله بتا د خلکو نه بچاتی سوال راځي چې دندان د پیغمبر شهیدان کېږي پاننګو کې کړه خخېږي لره په چولې کېګا دا څنګه والله یاسمک من الناس یو جواب دای چې والله یاسمک صيغه د مضارع راځي چې اند بالله تا بچ ساتي پیغمبره کمی سخته چې تا تیرې کړې نو تیرې دیم دا مطلب دی والله یاسمک من الناس الله بتا د خلقونه ساتي من سوک بده وجل نشي وزما محبوب الله وتعالى ساتي سراق ابن مالک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سر راغله اوس د مر خبرې دي نبی علیہ السلام اللهم کفینا سراقا اے الله زموږ طرفنا سراقه ته کافی شرابا ان الله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته یا اهل الكتاب ته اے اهل کتابو دې کې دا ولنې مسلې چې تعلق لري د تبلیغ سره اے اهل کتابو لستم علی شی دې تاسو په چیز باندې اهل کتابو کا قران تورات انجیل او قران هم جاری نه کا اچ شي کې نه او دا وایي سخه یاد ده ډېر نه کمال یې خو چې قران نه جاری کې دای په احکامات او عمل نه په هیڅ چیز کې نه فلا تاسال القوم الكافرين تمغم جن کېګا په قوم کافرانو باندې من پیغمبر اوس په دیو عذاب راځي ایک کام ہے اور ایک نام ہے ان الذين امنوا يقينا اكسان چې ایمان والدي او يهوديان دي او وصابئين او بيدين دي او نصارا چا چې ایمان راوړ په الله باندې او پر ورستنه باندې عمل نه کې او کو نه به یاره په دی باندې او نه به دی غم جنوي لقد اخذنا مخکې صابئين او د دې بیان تر شو لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل لقد كفر الذين پتا کې سره کفر کړ دیا کسانو چې ویل یقینا الله هو المسيح ابن مریم هغه مسیح زوی د مریم دی دا بچا ویل هل کوي واستاسو یعقوب یو ویل ویل الله په عیسی کې حلول کړي نو نه ده عیسی مگر الله ده وقال المسيح او البا عیسی علیہ السلام یا بنی اسرائیل دکې دیمه مسله دریمه مسله چې تعلق لري د تبلیغ سره چې غرض ده په نستوري اورډلې باندې چا د تسلیث قایلو پتا کې سره کفر کړ دې آ کسانو چې ویل یقینا الله ثالث ثلاثه دریم د دریو نه ده دریم د دریو نه ده چې الله په روز قیامت کې وایي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين عيسى تا ویلو چې ما او زما به په خدای ته باندې ورسې ویلم ينتهو کدی ومنن شو داغه نه چې دی وای خامخاو برسي آ کسانو ته چې کفر کړه من هم د دیونه عذاب دردنه افلا يتوبون الى الله دغه ترغیب دته راشه توبه وباسه الله ته افلا يتوبون الى الله وګوره څنګه بیانو موږ دیوته آیاتونه د عجز د عیسی علی السلام بیا وګوره دیوته چې څنګه دیو اړول شي وای کان یا کلان طعام و دې دوانا چې خړل به طعام مطلب دا چې الہ اب یا آیات تلاوت فرمایا دا آیات نبی علیہ السلام تلاوت فرمایا اب یا پیغمبر خدا ویل امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي ولا تاخذن علی ید الظالم او د ظالم نه لاس بنسي او حق تبه راکا گئی تبوینی ډیرو ډیرو د دیونه یتولون الذی چې دوستی بکای دا کسانو سره چې کافران دي لبه سما قدمت لهم انفسهم ډیر بد دی هغه چې مخکې لګلې دی او تنفسونه دی دیو ان سخط الله علیهم چې غصه به الله په دی باندې او په عذاب کې به دی همیشه همیشه به په عذاب کې وي مخکې پلیتی د مشرانو وانه په دې آیاتونو کې په دې آیات کې پلیتی د کشرانو ولو کانوا یؤمنون دلته کې درې د اهمو مسلو ذکر دی نو نه به نیولې دی ولرا اولیاء په دوستۍ سره لیکن ډېر د دیونه فاسقان دي خام خامو متبتا ډېر سخت د خلقونه په دشمنای کې دا کسانو د پاره چې مؤمنان دي يهوديان او آ کسان چې مشرکان دي او خام خام من القتال والنهب المال توجلی او لټول د مالی او دا خبره پنځ د نصارا باندې حرام وا نو فرق حاصل شو چې مسلمانانو ته نصارا نږدې دي نه يهوديان او بل وجه د دیو د نرمۍ واجب دا مو چې کوم محبوب عالم صلی الله علیه وسلم کم نصرانی ته خط لګلې ما کاتب نصرانیا الا امن او کان لین او کان لینا کم نصرانی ته چې د پیغمبر خدا خط رسیدلې یا خو ایمان راوړې او یا جو نرم شوه ډیر د نرمۍ معاملې کړي تنه ګوره هرقل ته د نبی خط لاړو مقول قصد د نبی صلی الله علیه وسلم خط لاړو او دا زید علی ته د نبی صلی الله علیه وسلم خط لاړو هرقل هم ډیر د نرمۍ ها کسرا ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم خط ورسه نو د نبی صلی الله علیه وسلم خط زره زره کا اسماعی بادشاہ ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم خط ورسه خطیب شربینی عجیب واقع دا ذکر کړي 67 صفحه د انجیل کې الته وګورئ نو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خط چې کم نصرانی ته تله شان ربانی ته ګورا یا په ایمان را وړه یا نرمي اختیار کړي ډېر نرمي ولا تجدن اقربهم للذین آمنو الذین آکسان چې وای موږ نسوارایو او د نصارا او مشرم او مفردات د امام راغب د سویلی وانهم لا یستكبرون دیو تکبر نه کوي درې سيزونه دي چې په کم قوم کې دا بل نه تبا کوي حق پرست علما حق پرست پیران زاهدان او دریم نه تکبر کوونکي منع جزي چې پچا کی یو ارمان مې ده چې هغه به اوس بیا را نشي هغه عزت به بیا ما هیڅ سار مان نه ده په پتی نه هاي کې بچ کله شپې پاسه ده څوک بنو او ما به جړل سترګو نه ما وې دوه کو سیلابو او په دې اړه باندې باندې یو خسته خسته یو زبردست اطمینان براته زین غونه به می زیګ زیګ شه ته تنها یې کې یا الله سپل الله ته وای وی الله ستا بنده ما تا ته پاسې درې ستا د یری پاسې درې ګناهونو کې غرقاب فلا اردتنی فبای باب اقرا ما شړې نو کم څه زه تلار شم او خو خیراته کم در کې ولړځه کم در کې والله سونه کم در ته اوچت کما چا په در کې وجاړم چا ته وکړم چېګم چا ته خپل سویلې وړاندې کم رنگ زرد آه سرد چشم تر او سترګې به همیشه په اوخ وبدي لمدي اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع درشید احمد گنگوہی رحم الله یو شاګرد خاص وای دغه په سوارح کې لیکي موږ به د حضرت شیخ سترګو ته قتل نو همیشه به اوخ کې همیشه سترګې په اوخ کو باندې لمدې حافظ ابن قیم رحم الله شکر د خاص وای موږ بچی د علم دریاب ته همیشه قتل نسترګې به د اوخ کو نه ډکې وي او تبه همیشه تبه چې د غریب نیولې ده دنیا ددا سرونو ان شاء الله او کله چې ځن کدن شروع شو نو نشانه مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر الله به اوس بیا په شونډو خندای او ان شاء الله بیا په خندا خندا رسکتیږي وا کرب ابي زما د ابا جان غمونو نبی علیہ السلام څه ویلو فاطمه ته دا خیسته سترګې ورا واړه فاطمه وای چې نبی علیہ السلام دا خیسته سترګې و مانه چرته یې نشي اماته چې بچي لا کربا علی ابي کې بعد یا بچي د نن ورځ نه ورسته استاد ابا جان غمونه ختم بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه رسختيږي وکړه چې ده په بهوش شو چې په هوش نه د سترګي د کور ودانه د کور والا جړل ته ولې جاړې ترانه جدا کېږي نو یو جړاوا هغه جړاوا بیا را نشي تراعینهم تفیض من الدم مونږ ته قران څخه غره مونږ ته قران څخه سبق خي مونږ ته قران څخه ژوند خي مونږ سره قران قران مونږ ته تعلق مع الله خي الله دې زموږ نصیب کړي په تنهایی کې کله کله الله ته جړل دا د مسلمان مخلوق ته جړا دا د عزت تاج دی الله دې مونږ ته نصیب نه الله ته جړل دا د عزت تاج دی الله دې مونږ ته نصیب کی مخلوق ته جړل دا د ذلت ټوکرې دی الله دې زموږ سر نه لري کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هغه شاګر هغه سراغ ما کاته چې جړه راتله دی وبټنه او په دې جړه جړه کې وای چې الله ما تتا امر وکړو ما ستا په امر باندې لبیک وایم وهذا سحر الله دا چربانګه دی نو رب اغفر لي نو یا الله ما وبخا وای دا د څه انداز سره وای چې زړه را لوي وړ پیدا چې وکاتو نو هغه د علم دریاب عبد الله ابن مسعود جړل اذا سمعوا ما انزل الى الرسول لوی د علم دریاب سمندر د علم کوټنه د علم دریاب د علم عبد الله ابن مسعود دا کلنچا کولا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ زم سم زکای چې ځوان انساني بوډا نه وي ځواني کې د پاسې دلې د خوبه چې موږ ایمان نه لرو په الله باندې او هغه چراغل له موږ ته د حق نه او تم لرو چې داخل وکې موږ خپل الله سره د قوم صالحانو نه دا کسان وربه کې دیو ته الله په صاحب دا چې دی ویلې جناتن باغنا چې بهيږي با لاندې د غنا نهر شری والي دی په دنیا کې جړا ژوند تیر کړ دې تجری چې بهيږي با دوامنا الله پچا نه راولي نو دغمونه الله پچا نه راولي دنیا کې غم جنوي دنیا کې فکر منوي دنیا کې شوګیرو والوي هاي هاي کله چې لاړې قبر ته وسود شاله کده نه وش په ناوي چود کی وستړیا په قران باندې وشوګيري والا په قران باندې وسسته وده شبيغه چې غبه غمی نه سبه خوب سبه خندا کا پیغمبر خدا یتململ نبی علیہ السلام بے چینا بے چینا یا رسول الله پتا څه چل دی ویل امت غم لیونه کړم فاطمه د امت غم لیونه کړم خدیجه فاصابهم الله بما قالوا نن دې په ځواني کې وای زخ پر خوب پورا کومه مونږ هنن په هر خپل ځواني په هغه سيزونو ختم کړه زرا علم ته تر هم یو زیتا شپېوا بجوانو مونږ رالو پروس کاله رمضان المبارک کې ختمونو لوتلو نو نوجوانان په ځای په ځای ناز داړه می چکن چکن شو پره پره شو شوګری شته ده خو شوګری د څه لپاره دی د ځواني کم شوګری شته د خود صد صد پاره دی جړا شته د خود صد پاره دا چا چا د پاره خپل ځواني خاوري ریکړه چا چا د پاره خپل خوبونه د خاور سره خاور کړل تخپل خوب د الله د پاره خاور کا تخپل خوب د الله د پاره ختم کا خور خو بنی پزوانه زوانه کې د سخت ژوند د کړهونو ژوند د مشکلاتو ژوند خدا الله سره تعلق دی خو به خو کله چې دا دنیا نه لاړه اخورم الله ولدا خو ولید و استقبال دی عجیب خلق ولاړ دی لوی استقبال دی وای چې زه ولیدم په بلق بلق په خندا شولا امارته خوره د الله د پاره ګره ما پاتې نه کې امارته چې خوره لګ وخت لاستاشته خو یا خوره دا مقام چې تا ته حاصلېږي ته بد الله حکم دا الله رضا به په خپل خواهشاتو مقدم غني